دې آیات مبارک کې الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته د یهود د کفر عناد او مخالفت خبر ورکړي چې کچره پیغمبر علیه السلام هر قسمه دلیل او نشانی دوی ته پیش کی په دې خبره چې بیت الله ته مخ کول دا صرف د الله پاک په حکم باندې دي او دې کې هیڅ قسمه نفسانی خواهش یا قومي تعصب نشته بیا هم دوی د نبی علیه السلام د خبرې اتباع نه کوي او خپل قبله ته مخ کول چې د دوی یو خواهش ګرځېدلی دی نه پرېږدي خپل قبله ته خو مخ پرېښودل پرېږده چې د دوی دا کوشش دی چې دوی تا او ستا ملګري د حق قبلې بیت الله نه واپس واړوي په دې مجبور کی چې بیت المقدس ته مخ اگر چې دوی دا کار نشي کولی ځکه چې ته د الله د حکم تابع او د الله د طرف نه د بیت الله طرف ته مخ ګرځولو باندې قطعي وحي او علم تا ته راغلی نو د قطعي حکم د راتلو نه رستو ستا غوندې د اوچتې درجې پیغمبر د پاره دا ناممکنه ده چې ته د خدای حکم پرېږدې او د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړي نو د دوی د قبلې تابعداري نشي کېدی او د دوی په خپلو کې بعضې د بعضې د قبلې تابعداري نه کوي چا ځان دپاره په خپل خواهش یوه قبله مقرر کړه او چا بله مثلا یهودو بیت المقدس قبله ځان له مقرر کړې ده نصاراو د بیت المقدس مشرقي طرف مقرر کړی دی نو چې کله د دوی په خپلو کې موافقت نشي کېدی نو د مسلمانانو نه د موافقت توقع کول بېوقوفیا د دوی ده د وحی او قطعي حکم راتلو نه پس د دې خبرې تصور نشي کېدی دا ناممکنه ده چې ته دې د دوی تابعداري وکړي فرض کا کچرې تا د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړله تا ته وحی راغلی ده او دی نه پس دې د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه یقینا ته به بیا د بې انصافو نه شمېرل کېږي او ستا بې انصافه کېدل او ظالم کېدل ناممکن دي ځکه چې ته معصوم پیغمبر یې نو د دې وجې نه دا ناممکنه ده چې ته د دوی د قبلې تابعداري وکړي بیت المقدس طرف ته د منځ په حالت کې مخ کول الله د یهود خواهش ورته وویل حال دار چې بیت المقدس ته د دوی مخ کول د دوی په شریعت کې یو شرعي حکم و خو په شریعت محمدي کې منسوخ شو انساني طبیعت داسې دی چې دی په یو شرعي حکم باندې عمل کوي کوي تر دې چې د وخت تېرېدو سره دا یو طبعي خواهش او مذهبي روایت جوړ شي بیا چې کله د الله د طرف نه د هغې خلاف حکم راشي نو د ده دپاره زوړ حکم پرېښودل او په نوي حکم عمل انتهایی مشکل شي نو په دې وخت کې په زوړ حکم عمل کول او د نوي حکم نه راګرداني کول یقینا چې خدا پرستی نه ده بلکې خواهش پرستی ده او همدغه وجه ده چې په شریعت محمدي کې په منسوخ شوي احکامو باندې عمل نشي کېدی په شرعي احکامو کې د خدای پاک د طرف نه د نسخ او د تبدیل همدقه پیدا ده چې د خدا پرست او خواهش پرست په منځ کې فرق راشي یعرفونه اغوی پیجنی دی پیغمبر علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې دوی پیجنی خپل ځامن د پیغمبر علیه السلام دا خواهش و چې د مسلمانانو قبله که د اهل کتاب دوی اومني او نورو خلکو ته د شک شبې اچولو کوشش نه کوي نو دا به زما د نبوت او د رسالت د حقانیت یو دلیل شي د خلکو په زړه کې به څه شک شبه پاتې نه شي نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې اهل کتاب تا ښه پېژني ستا د نسب او قبیلې د پیدایش ځای د اوسېدو ځای د شکل صورت د ښکلې اوصافو احوالو نه ښه خبردار دي په دې پوهېږي چې ته په حقه پیغمبر یې داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني چې لیدلو سره بغیر د سوچ فکر نه بغیر د تردد نه پیژني چې دا مې زوی خو دا خبره بعضې ظاهري او بعضې سره د پوهې پټوي نو په دې خبره په ټولو باندې هېڅ هم نه کېږي حقه خبره همغه ده چې د ستا د رب د طرف نه ده الذين آتيناهم الكتاب هغه خلق آتيناهم الكتاب چې موږ ورته کتاب ورکړی دی چې الله پاک داسې فرمایي چې دوی پیژني پیغمبر څنګه چې خپل ځامن پیژني نو داسې الله ولې ونه ویل چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل ځان پیژني داسې ولې نه وي د دې سوال جواب دا دی چې د خپل ځان په باره کې دومره علم بنده ته نه وي څومره چې د خپل بچي په باره کې وي لکه انسان ته د خپل بچپن هغه ابتدایي ورځې هغه نه دي یادې یو انسان ته همدا نه دي یادې چې زه پیدا شوم او زما عمر سرکلی وشو زما دا کار وشو هغه وشو دا څیزونه چاته نه دي یاده او د خپل زوی پیدا کېدل هغه اومه عقیقه وغیره هغه ټول حالات معلوم دي د ځان ورته نه دي معلوم سړی چې بې هوشه شي خپل حال ورته نه دی معلوم او که زوی یې بې هوشه شي نو دی ورته ګوري دغه مې زوی دی او ناجوړه خدای دی جوړ شي نو ځان بنده دومره نه پېژني لکه زوی چې څونه پېژني یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دوی پیژني دا پیغمبر علیه السلام لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن بیا داسې ولې نه وي چې دوی دا پیغمبر علیه السلام داسې پیژني لکه خپل پلار چې پیژني د پیغمبر علیه السلام د معرفت تشبیه د خپل پلار د معرفت سره ولې ورنه کړله چې دوی داسې پیغمبر پېژندې که خپل پلار چې پېژني د دې سوال هم جواب دا دی چې پلار ته د زوی معرفت او پېژندګلو زیاته حاصله وي په نسبت د زوی پلار ته زوی ته دا پته نه لګېږي دې دنیا کې نو موجود او پلار موجود پلار پیدا شو زلمی شو واده یې وکړ د واده نه پس دا زوی پیدا شو تر دغې ورځې پورې خو دوی دې زوی ته د پلار دا هېڅ عالم نه دی معلوم بیا وروسته چې پلار یې وپېژنو بابا بابا ویلې ورته شروع کړو دغه ورځ هم درته پوره نه دي یادې او زوی چې پیدا شو نو د پیدایش نه تر اخره پورې پلار ته معلوم دی نو داسې الله نه فرمایي چې یعرفونه کما یعرفون آباءهم نو د پلار سره تشبیه ورنه کړه نو د تشبیه خلاصه دا شو چې یهودو ته د پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت په حیثیت باندې پیژنګلو د خپل ځان نه د خپل پلارانو نه د خپل زامنو نه زیاته حاصله ده سره د دې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه انکار کوي نو دوی سره د پوهې حق پټوي دیدا دانستا حق پټوي خو د دوی په دې چلونو باندې هېڅ هم نه کېږي د پیغمبر علیه السلام ته تسلي شوله چې حق همغه دی چې ستا د رب د طرف نه دی ته د دوی د پراپیګنډې د وجې نه په شک کې کېږه ما فلا تکونن من الممترین پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه د پیغمبر علیه السلام خو شک نه کوي پیغمبر علیه السلام شک کوونکی نه دی خو امت ته اورونه مقصد ده چې تاسو په شک کې مه کېږئ د پیغمبر علیه السلام د رسالت په باره کې الذين آتيناهم الكتاب هغه خلک چې موږ ورته کتاب ورکړی دی یعرفونه هغوی پېژني دی پیغمبر علیه السلام لره کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې دوی پېژني خپل زامن اے د قرآن مخاطبه تر قیامت پورې ته د قرآن په باره کې او د پیغمبر علیه السلام په باره کې شک کوونکي مه جوړېږه ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات دې دې کې د قبلې د بدلېدلو حکمت الله پاک بیانوي د الله پاک یو عادت په دې جاری دی چې د هر چا لپاره یو قبله مقرر ده چې د عبادت په وخت کې هغې طرف ته مخ کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام په شریعت کې قبله خانه کعبه وه د حضرت موسی علیه السلام په شریعت کې قبله بیت المقدس وه نو شریعت محمدیه هم یو مستقل شریعت او دین دی د دې لپاره هم یو خاص قبله مقرر کول پکارو او دا مقرر کول د الله په حکم باندې بکیدل ځکه چې یو طرف هم بذات خود قبله نه ده بیت الله یا بیت المقدس په خپل قبله نه ده بلکې الله قبله کړې ده نو چې الله کم طرف قبله جوړه کی بس همغه قبله وي نو الله ستاسو د پاره قبله مقرر کا نو اے مسلمانانو تاسو نور د قبلې په حق لا زیات بحث و مباحثه پرېږدئ او اصل مقصد نیک کارونه کول دي نو دغه اصل مقصد نیکو طرف ته په تلوار ورشه فاستبقوا الخيرات نیکه کارونو ته په تلوار باندې ورشه قبله بذات خود مقصود نه ده بلکې دا د عبادت د ادا کولو یو ذریعه ده او اصل مقصد د الله حکم منل دي نو چې د الله حکم کم طرف ته د مخ کولو راشي هم په هغې باندې عمل وکړه بیا په دې بحثونو جګړو کې وخت مه ضایع کوه ډېرې داسې خبرې دي چې په دنیا کې په بحث باندې نه فیصله کېږي او اصل حقیقت به په آخرت کې ښکاره کېږي او ورځ د آخرت حقه ده الله پاک به په آخرت کې ټول مخلوق ځان ته حاضروي چې د دنیا په کومه حصه او کوم ګټ کې څوک اوسېږي الله پاک به په آخرت کې حاضر کړي او چا چې د الله په حکم کم طرف ته عبادت کړی وي الله پاک به د هغې ثواب ورکوي او چا چې د الله حکم نه غیر د خپل نفس او خواهش مطابق بله طریقه اختیار کړي هغه به د عبادت د ثواب نه محروم وي بلکې د الله د حکم په مخالفت باندې به ورته عذاب ورکیږي او الله په دې قادر دی چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راجمع کړي ځان ته پیش کړي ولکل وجهه د هر چا د پاره یو طرف وي یعنې قبله وي هو مولیها چې دې مخ کوونکي وي دغې قبلې ته د دنیا په هره حصه کې چې یې هره زمانه کې چې یې نو د قیامت پر ورځ به د الله خپل ځان ته پیش کړي اینما تکونو هر ځای کې چې یې تاسو یأتی بکم الله الله به راجمع کړي تاسو را به ولي تاسو جمیعا ټول او د هر ځای نه چې اوځې ته ومن حیث خرجت د هر ځای نه چې اوځې ته سفر د پاره فول وجهک شطر المسجد الحرام پس وګرځه و مخ مبارک خپل طرف د مسجد الحرام ته وانه للحق من ربک او بشکا دا حکم حق دی ستا د رب د طرفنا وما الله ندی الله پاک بغافل نا خبره عما د اغسنه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او د هر ځای نه چې ولي ته فول وجهك پس واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو فولو وجوهکم نو تاسو وګرځوئ خپل مخونه شطره طرف د مسجد الحرام ته لئلا یکون للناس دې دپاره چې پاتې نشي د خلکو دپاره علیکم په تاسو باندې حجت څه دلیل ولاتم نعمتي عليكم دې د پاره چې پوره کړم خپل نعمت په تاسو ولعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو په هدایت شئ د قبلې د بدلېدلو نور حکمتونه دې دې کې بیانېږي او د تمهید په طور باندې د قبلې د بدلیدو دا حکم مکرر بار بار ذکر کیږي وسره د تحویل د قبلې حکم عام مسلمانانو ته هم کیږي او بیا بیت الله طرف ته د مخ اړولو حکمت ذکر کیږي په تورات کې ذکر و چې د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله خانه کعبه ده او د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم قبله دو قبلې به یې به ذو قبلتین وي نبی القبلتین به په تورات کې دي چې د ابراهیم علیه السلام قبله بیت الله او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم به نبی القبلتین هغه پیغمبر چې د دوو قبلو خاوند دی څه وخت پورې به بیت الله ته بیت المقدس ته مونځ کوي او بیا به بیت الله طرف ته مخ کوي نو که چېرې نبي علیه السلام ته د بیت الله طرف ته د مخ اړولو حکم نه وي راغلی نو یهودو به دا الزام خامخا لګو چې زمونږ په کتابونو کې د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم علامه دا ښودلې شوې ده چې دی به د بیت المقدس طرف ته د مخ کولو نه پس بیت الله طرف ته مخ اړوي حال دا دی چې دی پیغمبر خو بیت الله ته مخ نه کړ صرف بیت المقدس حکم پاتې وي او بیت الله طرف ته حکم نه راغلی دی به چې په تورات کې داسې یو دی خو هغه څه نه دی مشرکانو د مکې به دا ویل چې دا نبی د ملت ابراهیمي دعوه هم کوي او بیت الله طرف ته مونځ نه کوي حالانکه بیت الله د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله ده نو چې بیت الله ته د مخ کولو حکم راغی نو د دواړو اعتراض او الزام ختم شو البته چې کوم بې انصافه خلک دي او هسې بې څه د حق مقابله کوي هغوی به اوس هم څه ناڅه الزامونه لګوي مثلا قریش به وایي چې دې پیغمبر ته اوس زمون د قبلې حقانیت معلوم شو اوس یې زمون قبله خوښه کړه او داسې په مزه مزه به دې زمون نور حکمونه هم ومني او یهود به وایي چې اول یې زمون قبله حقه ومنله خو وروسته بیا د حسد او نفسانیت په وجه خپله رایه پرېښودله نو د داسې بې انصافو د پروپیګنډې هېڅ پروا مه کوه د دوی د پروپیګنډو په وجه د خدای حکمونه مه پرېږدئ ځکه د پروپیګنډې زور څه لږ وخته پورې وي او بیا په خپله ختم شي ما نه ویرېږې زما په حکمونو باندې پوره استقامت سره عمل کوئ مګر هغه کسان چې بې انصافه دي فلا تخشوهم پس مه یریږئ تاسو د دوی نه واخشوني او ویریږئ زما نه ولاتم نعمتي علیکم دې دپاره چې پوره کړم نعمت خپل په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ ولأتم نعمتي عليكم دا بل حکمت د قبله د بدلیدو دی الله فرمایي چې بیت الله ته د مخ اړولو حکم دې لپاره ما وکړ چې زه په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړم چې په مانځه کې د ټولو نه افضل او اعلی عبادت چې دا مونځ دی په دې مانځه کې تاسو ته ستاسو توجه افضل قبلې ته راشي نو دا بهترین طرف ته د مخ اړومه چې ستاسو مخ بهترین طرف ته راشي او بل دې دپاره چې د دې طرف کم انوار او برکات دي ستاسو منځونو کې دغه برکتونه راشي مونځ دې برکتي شي نو ستا د دین پوروالی به راشي ولاتم نعمتي علیکم دې لپاره چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې افضل ترین قبلې ته مې د لمخ واړو چې د دې قبلې انوار او برکات ستا په منځ کې راشي مونږ به دې ډېر بهترین شي ما ته به پې ډېر نږدې شي ولعلکم تهتدون بل دې د پاره چې تاسو په هدایت باندې شئ دا د قبلې د بدلېدو بل حکمت دی نور امتونه د دې قبلې د برکاتو نه محروم او ستاسو دې مقام ته رسېدی نشي دې دې کې مسجد الحرام ته د مخ اړولو حکم درې ځله مکرر ذکر شو فول وجهک په قرآن شریف کې بې پیدې تکرار نه کیږي عامو کلامونو کې هم بغیر د فایدې نه تکرار د کلام خرابي ګڼلی شي نو په دې مقام کې د دې تکرار څه فایده ده نو فایدې عالمانو ویلي دي اول دا چې د قبلې تحویل په شریعت کې اولنې داسې حکم و چې په دې کې سابقه حکم منسوخ شو او د هغې په ځای بل حکم راغی د دې واقعې سره د اسلام مخالفینو ته د پروپیګنډې اعتراضونو الزامونو یو زبردست موقع په لاس راغلې وه او دوی هم د دې موقع نه د پوره پیدې اغوښتلو کوشش کو او د اسلام او د پیغمبر علیه السلام خلاف پروپیګنډه یې کوله د دې اثر په بعضې مسلمانانو باندې دا کېده چې دین په شک او تردد کې واقع شي او بیا دا ممکنه وه چې دوی ته خیال راته چې دا حکم بدل شي او زوړ حکم بیا نافذ شي نو په داسې موقع کې د مخالفینو پروپیګنډا په ډېر زور او قوت کې وي نو د انسان په زړه کې دا خبر راتلل چې دا حکم چې کوم د پراپیګنډې ذریعه ګرځېدلې ده که دا بدل شي د دې په ځای داسې حکم راشي چې د پراپیګنډې ذریعه نه جوړېږي د انسان یو فطري او طبعي خواهش وي نو ممکنه ده چې د بعضې مسلمانانو په زړه کې هم دا طبعي طور خواهش راغلی وي چې که چېرې دا حکم واپس زوړ حالت ته لاړ شي نو دا به ښه وي نو الله پاک بار بار درې ځله دا حکم راولېږه او د دې خبرې پوره اهتمام سره بیان وکړو چې بیت الله طرف ته مخ کول حکم قطعي دی همیشه دی د دې منسوخ کول زما اراده نشته تاسو هم پوره اهتمام او استقامت او اعتماد سره په دې حکم کلک ودرېږئ د مخالفینو د پراپګانډو هیڅ قسم اثر مه اخلئ او د مخالفینو د طرف نه د سختې پراپګانډې په جواب کې د یو حکم او فیصلې تاکید او مضبوطوالی د منونکو زړونو ته تقویت او اطمینان ورکوي او مخالفین د خپلې پراپګانډې د تاثیر او د هغې نه د پیدو حاصلولو نه ناامیده کوي نو خدای پاک حکم وکړ چې د پراپیګنډو طرف ته توجه مه کوئ د یوه وجه شوله چې بار بار حکم وشو دویمه وجه دا ده فیدا چې بعضې عالمانو د تکرار دا وجه بیان کړی چې اولنی آیات خاص د حرم اوسېدونکو په حق کې دی دویم آیات د جزیره العرب د اوسیدونکو په حق کې دی او دریم آیات د ټولې دنیا د اوسیدونکو په حق کې دی او بعض عالمان وایي چې اولنې آیات د احوالو عاموالي ته اشاره کوي دویم آیات د ځایونو عاموالي ته اشاره کوي او دریم آیات د زمانو د عاموالي لپاره دی یعنی په ټولو احوالو په ټولو مکانونو په ټولو اوقاتو کې مسجد الحرام طرف ته مخ اړوه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ابراهيم عليه السلام چې دا کعبه بالیو دا هغه د دوو دعاګانو ذکر مخکې الله پاک کړی دی آیت نمبر 120 کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د یوې دعا ذکر و چې یا الله خانه کعبه د خلکو د اجتماع او د عبادت ځای او د امن ځای جوړ کړه مثابتا للناس و امنا یو دا دعا یې کړې وه چې خدایه خانه کعبه دې دی کې ښار آباد کا خانه کعبه د ټولې دنیا د خلکو د راتلو د اجتماع د عبادت ځای جوړ کا د امن ځای جوړ کا آیات نمبر 129 کې بل دعا ده چې یا الله زما په دې اولاد کې د دوی نه یو پیغمبر پیدا کا چې د ستا د آیاتونو تلاوت کوي د کتاب د حکمت تعلیم ورکوي د ظاهري باطني ګندګونه امت پاکوي نو دا دواړه دعاګانې د ابراهیم علیه السلام قبولې شوي دي خانه کعبه د خلکو د اجتماعیت او د عبادت د پاره قبله شوله او د دې ذکر الله په مخکې آیاتونو کې وکړ په دې آیات کې الله پاک د ابراهیم علیه السلام د دویمې دعا د قبلېدو ذکر کوي په مسلمانانو او ابراهیم علیه السلام په تابعدارانو باندې دا یو ځباتنه ده چې ما ستاسو د نیکه دواړه دعاګانې قبولې کړې دي څنګه چې مې بیت الله د ټول عالم قبله وګرځوله او دې ته مې فضیلت او قبولیت عامه ورکړلې هم دقه رنګې مې د حضرت ابراهیم علیه السلام دویمه دعا قبوله کړه په تاسو کې مې ستاسو د جنس نه پیغمبر راولېږه هغه ته مې هم د ډېر لوی فضیلت او مقبولیات عامه ورنصیب کړې دي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دې کې تفسیر کې لیکي استجبنا دعاء ابراهیم فی قبول بنائه بجعله قبلة مستمرة منګه قبول کړی دا دعا د ابراهیم علیه السلام په قبلولو د بنا د کعبه په ګرځولو د دې د قبلې همیشه کما استجبنا دعاءه لکه څرنګه چې منګه قبول کړی دا دعا ده دو فی بعثته هذا الرسول پر علیګل د دې پیغمبر کې الذي هو صاحب تلك القبلة چې هغه د دې قبلې خاوند دی کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څرنګه چې موږ را لېږلې دي په تاسو کې پیغمبر منکم ستاسو د جنس نه یتلو علیکم آیاتنا چې هغه لولي په تاسو باندې آیاتونه زموږ ویزکیکم او هغه پاکوي تاسو لره فذکرونی پس یاد کې ما لرا ما یادوي او بل څوک ما یادوي اذکرکم زب یاد کم تاسو لرا چې کوم وخت ته الله یادې نو الله پاک تا هم یادې حضرت عثمان یو بزرګ دی صحابي نه یادوم بل عثمان دی هغه وایي زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي چا ورته داسې مه وایه دا چې وایي چې زه په دې پوهېږم چې زه الله یادوم وی نه هم دقسې وایم چې زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي وی ته په څه پوهېږې چې الله تا یادوي وی دې آیات کې الله فرمایي چې فذکرونی ما یاد کې اذکرکم زه به تاسو یاد کم نو چې کوم وخت کې زه الله یادوم نو د الله وعده رښتینې هغه وخت کې هغه ما یادوي که نه نو زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي کوم وخت کې چې یادوم نو هغه وخت کې الله ما یادوي فذکرونی پس یاد کې ما لرا اذکرکم زما یاد کم تاسو لرا په ثوابونو کې به د الله یاد کې حکم وکړي په الله فرشتو ته وایي د لپاره دومره دومره اجر او ثواب ولیکې دی ما یادوي وشکرولی زما شکریا ادا کې ولا تکفرون او ناشکری مې مه کوئ